ربط دری صورت د ما قبر سره داره د دې صورت په ظاهرم په حدیث کې ډیر راغلی دي اول ربط وایو ربط یې ما قبل سره داره په سورۃ المائده کې بیان د ما اوهل لغیر الله اجمالا دا بیان شو نو په سورۃ الانعام کې دغه تفصیل الله تعالی بیانوي په سورۃ المائده کې رد ذکر شو په مشرکین بالعباد الصالحین باندې چې الله تعالی سره نیکان بندگان شریک کړي نو په سورۃ الانعام کې رد دی په ټولو اقسام او مشرکان باندې په سورۃ الانعام کې الله تعالی ویل او په سورۃ په سورۃ المائده کې الله تعالی ویل او فوبل عقول پرواله او کې په لفظونو باندې نو په سورۃ الانعام کې هغه اصل عقد ذکر کی چې توحید د الله تعالی دی د ټولو نه اصل عقد او عهد سره د الله تعالی ته د توحید عهد کړی دی په هغه باندې ټینګ شي داوه د صورت دا رد په ټولو اقسامو د شرک او په ټولو اقسامو د مشرکانو باندې بیخ او بنیاد یې ولویستلی مشرکان او شرک ټول اقسام رد شوي دي پرې خلاصه د صورت داره چې دا صورت دوه حصې دی اوله حصه یو سل اتلسم آیات پورې ده او په دې کې به بیانیږي رد په شرک اعتقادي باندې ټول اقسام د شرک اعتقادي دا پکې رد کی او په دې کې شپږ بابونه دي اول باب تر دولسم آیات پورې دی پنځه خبرې پکې بیانیږي اول داور توحید دلایل عقلیه په غیبانی بیانیږي اول آیات کې دویم آیات کې دریم آیات کې بیا زجر دی منکرینو ته څلورم آیات کې دریم خبره تخفیف دنیوي ذکر کیږي شپږم آیات کې څلورم خبره سوالات او داغي جوابات درې سوالات او داغي جوابونه وم کې اتم کې نهم آیات کې او پنځمه خبره تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته سورۃ الانعام د دې ډېر فضایل په روایت کې راغلي دي په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای امام تبرانی هغه روایت ذکر کړی دی وای سورۃ الانعام نازل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای سورۃ الانعام نازل شو او ډیر ملائکه سره راغلی ډیر ملائکه سره راغلی او سبحان الله الحمدلله تسبیحات ویل نو نبی صلی الله علیه وسلم سره ویل سبحان ربی العظیم نبی رسول الله سلام دا ویل په بل یو روایت کې راغلی دی چې سورۃ الانعام چې کله نازلې ده 70 الف ملکین او یا زر ملائک د سر را کوسی او یا زر ملائک او وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو وعنده دغه آیات سره چې دی دولس زره ملایک صرف دغه یو آیات سره نازل شوي نو ډېر فضایل هم راغلي په حدیثو کې الحمد لله الذي خلق السماوات والارض دا ور توحید ټول صفاتونه د اولوهیت چې ټول صفاتونه د اولوهیت د الله تعالی لپاره دی هغه ذات دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه دا مکی سورتونه په قران کې لګاسانی او مدنی سورتونه پای کې احکامي نو هغه ګرانی نو دا سورت مکی دی ان شاء الله ډیر زیات ګرانواله پکې نشته لري الحمدلله الذي کم دې چې مشکلو ان شاء الله غبل ګورو وایو ټول صفاتونه د اولوهیت غزاد لري چې پیدا کړی د اسمانونو او الارض او زمکه نو داور توحید اول دلیل عقلی په غیبانی بیان شو خلق السماوات والارض درې دلایل علوی سپلی وستی اسمان الله تعالی پیدا کړی دی ځمکه الله تعالی پیدا کړی ده ځمکې او د اسمان په منځ کې د هر څه الله تعالی پیدا کړی دي درې دلای نو الله ولې نه منئ وجعل الظلمات والنور او جوړ کړی دی الله تعالی تیارې او رڼاګانې د دین مراد دوه مقصد دي د ظلمات نه مراد یا محسوسی تیارې تی مراد دی پستر ګوانی ښکاری شپه تی مراد ده او د نور رڼا ورځ تی مراد ده شپه ورځ الله تعالی پیدا کړی دی نو الله تعالی ولی نه منی بل څوک شپه ورځ پیدا کولی شي نه شي پیدا کولی دویم د دین مراد معنوی تی مراد دی نو ظلمات نه مراد شرکیات او بيدینی تی مراد ده او د نور نه مراد توحید د الله تعالی مراد دی ظلمات جهل له او نور نه مراد چې علم د الله ته علم دی وحده د تی مراد ده الله تعالی پیدا کړی دی تیاری رڼا سم الذین کفروا بیا کسان چې کوبره کړی بربهم د خپل رب سره یادلون برابر غنی نور خلق دا بربهم یعدلون د دې دوه معنی دي یا یعدلون دا د عدل نه ماخوذ دی په معنا د برابرۍ سره دی او بربهم متعلق دی د یعدلون سره نو معنا ودا شي ثم الذين كفروا بیا کافران یعدلون نور خلق برابرې بربهم د خپل رب سره دا بربهم متعلق دی یعدلون سره نو نور خلق برابرې د خپل رب سره دوی معنا په سرینو ذکر کړی دا عدل د عدول نه دی او ړیدلو ته ویل کیږي او بربهم متعلق دی کفرو سره نو معنا دا شوله ثم الذين كفروا بیا کسان چې کوپره کړی دی کوپره بچا باندې کړی دی بربهم په خپل رب باندې کړی دی نو یعدلون اوړي د الله تعالی د الله تعالی د حق دین نه اوړي بل طرف ته هو الذي الله تعالی ذات خلقکم من طین دا دویم دلیل عقلی الله تعالی غدا د پیدا کړی تاسو من توین اند خټه نه د خلقه اباکم تاسو پلار د خټه نه پیدا کړو او په حدیث کې هغه بار بار مونږ ویل آدم علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی پیدا کړی د موټی خټه د زمکې نه چې د مختلفو ځایونو راغستل شوی ده او د آدم علیه الصلاۃ والسلام اولاد پاغي کې اثرات د خټه د خاورې شته نو لکه سرنګ چې د خاوره او زمکه چیرې دا جدا جدا صفات والا ده نو دغه سی په انسانانو کې جدا جدا صفات والا دي بعضی زمکه سپینه ده بعضی توره ده بعضی سره ده بعضی خړه ده انسانانو کې هم دغه سشتره بعضی زمکه ډیر چیرې هغه مزیدار زمکه پای کې پسونه کې بعضی گزاره حالي نو بعضی داسې چې بالکل شړای نو دغسې په انسانانو کې هم بعضې داسې دي چې الله تعالی د الله تعالی کتاب بیان شي نو هغه ډېر علم ته حاصل کړي بعضې لږ حاصل کړي او بعضې بلکل شړ شامبړ ګرځي هو الذي الله تعالی او ذات دی خلقکم چې پیدا کړی یې تاسو من توین د خټې نه یعنې خلق اباکم پیدا کړی دی پلار ستاسو د خټې نه ثم قضا اجله او بیا مقرر کړی د الله تعالی نیټه دې ځای کې مراد د دې نه د ولادت نه واخله تر د مرګ پورې دغه نیټه الله تعالی مقرر کړې ده و اجل مسمن عنده او هغه نیټه مقرره د ټول مخلوق د الله تعالی سره ده و اجل مسمى د دین مراد د اول اجل نه مراد نفس نیټه تی مراد د مرګ او د دویم اجل نه مراد د قیامت ورځ ده دا بهتره خبر ده واجل مسمى او هغه نیټه مقرره د ټول مخلوق چې قیامت ورځ ده عنده د الله تعالی په علم کې ده عنده یعنی په علم الله تعالی ثم انتم تمترون او بیا تاسو شک کوئ تمترون د دې دوه معنی دي یا د مریتون ماخوذ دی په معنا د شک سره بیا په کوم تاسو شک کوئ دویم معنا د میرا اون نه ماخوذ دی په معنا د جګړې سره دی او سمره استبعاد د پاره دی بیا تاسو بری کې اوسم جګړې کوي الله تعالی نیټه مقرر کړی ده او هو الله او الله تعالی دریم دلیل عقلی او هو الله خاص الله تعالی په سماواتی او تصرف کوونکې په اسمانونو کې یتصرف په سماواتی اصل عبارت د سره دویم تکذیب کوي او دریم استهزاء کوي درې خبرې شولې د آیات خلاصه و ما تاتیهم من آیت او ناراضی د کافرانو بيدینو خلکو ته من آیت یو نخه من آیت ربهم د نخو د ربنا من آیتین یا په معنا دلیل سره دی یو دلیل د دلایل د رب نه په توحید د الله تعالی باندې دویم من آیتین یو معجزه د معجزات د رب نه درې معنی د آیات نه مراد آیات قرآنی تی مراد ده ناراضی دی ته یو آیات د قرآن د آیاتونو د رب د دیونه الا کانوا عنها معرضین مگر دیو داغه نه اعراض کوي مخ ته اړای فقد کذبوا بالحق پس یقینا دیو دروغجن کو حق لره فقد فقد کذبوا بالحق عواقب سزاګانې عاقبتونه او عذابونه به تر راشي دغه څه دی په غیب سره ټوکی کولی او لم یرو کم هلکنا من قبل ما دیونه ګوري څومره ډیر هلاک کړی موږ مخ کې دیونه من قرنین ډیر پیړی دا د توي تخفیف دنیوي درې انعامات د آیات خلاصه ده الله تعالی درې انعامات بیان کړی دي تمکین بارانونه نهرونه خو لیکن هر کله چې دیو دا غینا شکر وکړه د الله تعالی دینه ونه مانه نو هغه خلق الله تعالی تبا کړی اولم یراو دیونه ګوري کوم اهلک نه سوم ډیر هرا کړی موږ من قبل مخکې دیونه من قرن پیړی قومونه قرن قرن یو د وی زمانه خلکو ته ویل کی تقریبا چې سل کاله په هغې باندې تېر شي د یوې مودې خلک هغې ته عام په پښتو کې خلک پیړۍ وایي د یوې پیړۍ خلک دی مکناهم فی الارض یې ځای ورکړی مونږ هغې ته په ځمکه کې ما لم نمکن لکم دومره چې تاسو ته مونږ نه دی درکړی مکناکم تمکین نه مراد مکانات بنگلې بادشاهي مالداري دته مراد ده الله تعالی هغې ته دومره څه ورکړی دویم انعام و ارسلنا سما علیهم مدراره او راورولې مونږ په هغې باندې باران السما سما نه مراد باران د بره طرف نه مدرارن د ضرورت مطابق مدرارن پر لپسې بار بار د ضرورت مطابق د حاجت مطابق ته مراد ده درم او جعلنا الانهار تجري من تحتهم او ګرځولې یو مونږه پیدا کړی یو مونږه ولی چې بيدلې به من تحتهم لاندې د بنگلو داغینه الله تعالی ول هر قسم نعمتونه ورکړي په اهلک نه او مونږ هلاک کړل غیلره مخکې الله تعالی وای ای د مکې مشرکانو ستاسو نه مخکې ډېر خلک تیر شوي وو الله تعالی ول ډېرې بنګلې بادشاهۍ مالدارۍ ورکړې وې الله تعالی په وخت په وخت باندې بارانونه وراول او دغسې دومره زیات مالدار و چې د نهرونو ولیو ته په کورونو کې روانې وې خو لیکنه هر کله چې د الله تعالی دین ونه مانه په اهلکناهم بذنوبهم د هغې د ګناهونو په وجه باندې الله تعالی وایي ما تباه کړل وانشأنا من بعدهم قوما قرنا آخرین فاستعذ بالله ال دکدا نو دې کې معنی دا شول الم یراو دیونو ګوري کمالک نه څومره خلکو ته اراده را هلاکت کړو مونږه مخ کړی دیونه نو په هلاک نه هم بزنو به هم هلاک کړل دویم قول لم بصرینو داره د اهلک نه هم اول نه مراد علم یرا وای دیونه ګوري کم اهلک لا څومره ډیر هلاک کړی مونږه من قبل مخ کړی دیونه به سبب شرک او په اهلک نه هم بزنو به هم نو دویم ګناهونه دی عام ګناهونه او دا اول نه مراد هلاکت دی په شرک سره ولو نزلنا عليك کتابا في قرطاس درې سوالونه او داغي جوابونه او لنې سوال او داغي جواب د مکی مشرکانو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل الکه خبره مې دسې وکړه د مکی مشرکانو دا خو مکی صورت دی مکه کې مخاطب زیات چېونه څوک د مکی مشرکانو په مدینی صورتونو کې زیات اهل کتاب یهود نصارا په مدینه کې هغه او منافقان هم کې خصم دغه کړی دي بخای کړی دي او په مکه کې زیات مشرکان هم دغه سره زیات مکالمه د مکه مشرکانو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل دا اعتراض کړو الله تعالی دغه جواب ورکړي که کتاب راغلی وي او دا په کاغذونو کې انغښتل شوی وي تا ته درکړل شوی نو موږ به دا منلی وي الله تعالی وایي که دغه وکمه نو بیا هم نه منې نه یې منې نه په هیڅ اعتبار سره هم ته نه منې ولو نزلنا علیک اکچر ته نازل کړی موږ به تا باندې کتابا د دې دوه مطلب دي ځان پې پوه کوي یو قول لري د کتابن په معنا د مکتوب سره دی او دا پی قرطاسین قرطاس لیکل شوی کاغذ ته وای نو لو نزلنا علیک کتابن که چرته نازل کړی مونږ پتا باندې کتابن لیکل شوی پی قرطاسین په لیکل شوی په کاغذونو کې په لمسوه بی ایدیهم او لګول وی دیو دا غي سره لاسونه خپل لقال الذين نو بیا خامخاویلی به هغه کسانو چې کوبره کړی ان هاذا الا سحر مبین دا خو جادو دی ښکاره دویم معنی دا کتاب په خپله معنی سره دی او په عبارت کې تقدیر دی ملفوفا فی قرطاسین نو اوس معنی دا شوله ولو نزلنا علیک کتابا که چرته نازل کړی مونږ په تا باندې دا کتاب قرآن کریم ملفوفا فی قرطاسین چې رانغښتلی شوی په کاغذونو کې په لمسوه بایدیهم او دوی د هغې سره لاسونه لګولي وي نو خامخا ویلي به وي هغه کسانو چې کفر یې کړی دوی نه نه دی دا مګر سحر دی جادو دی ښکاره په یو کې ته هم د خلاص نه الذين كفروا وقالوا لولا انزل عليه ملك دویم اعتراض او داغي جواب دویم سوال دا کو ستا سره ملائک کول ناراضي تج پيكون ما هو نذير سوره فرقان کې ورشي و میات کې ملائک دې راشي او دا سری وچ دا الله تعالی پیغمبر دی اگر هم دعوت کوي او ته دیم دعوت کوي بیا به مونږ ومنو الله تعالی وای ملائک چې راځي نو بیا به تاسو دومره پاتې نشئ صحیح ده ملائک راځي د عذاب د پاره نو بیا به چقنی کړی بیا پرې پرې بیا هم پرې دینه وقالو وی دیو لو انزل لولا انزل علیه ملک ولی نشی نازل دره په دوانی ولی ناراض ولی نشی راتله د سره ملائک لو ولو انزلنا چرته نازل کومنګ راولې کومنګ ملک لقضیل امرونو پیسره بوک لري شرکار ثم لا ينظرون بیا دیو ته مهلت نشي ورکېدل نو دې ځکه دا لقضیل امر نه مراد نزول العذاب ته مراد دی سوره فرقان دویشتم آیات کې او سوره حجر اتم آیات کې ورې تفصیل پورا راځي چې ملائک راغلل نو بیا خو دغه غرقې بیا دې تباکې ولو جعلناه رج... ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا دریم سوال او داغي جواب نو مکی مشرکان ویل تا مونږ ځکه نه منو چې ته خو بشری ته خو زمونږ ساند کې انساني که الله تعالی رسول الله لګلې په شکل د ملائکو کې په شکل د ملک کې الله تعالی را لګلې مونږ مونږ منلې په جواب باندې ځان پوهه کوي حاصل له جواب دا دی که الله تعالی پیغمبر را لېږلی په شکل د ملک کې نو بیا به هغه ملک د انسان په شکل کې راغلی وي ولې د الله تعالی قانون دا دی چې وګورئ یو جنس د بل جنس نه چې دغه اخلي هم جنس د یو بل نه پیدا غستل شي هم جنس د یو بل نه پیدا غستل شي لکه اوس انسانان د پیریانو نه یا انسانان د ملایکو نه دا به مشکله وه الله تعالی که الله تعالی که ملک را لېږلی پیغمبر نو هغه هم په شکل د انسان باندې وي نو تاسو به بیا دغه خبره کوله چې دا خو بیا غ انسان دی ځکه تاسو انسانان یی الله تعالی انسان ته چې پیغمبر را لېږي نو انسان را لېږي نو که ملائک وي هغه په شکل د انسانو خو بیا به تا دغه اعتراض کولی کنه هغه ګډوډي ور باندې بیا راغلی و کم چې روانې اوس راغلی ولو جعلنا که چېرته جوړ کړی وی مونږ پیغمبر ملکن ملک لجعلناه نو خامخا جوړ کړی به مونږ دنه رجلن د جوړ کړی به مونږ د دره رجلن په شکل د سړی باندې رجلن په شکل او په په صورت د سړی باندې به ولا لبسنا علیهم او خامخا شک پر اوستلې مونږ په دې باندې ما یلبسون هغه چې دی وس په شک کړي دغه شک به بیا هم کاون ولقد استهزئ تسلی د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اے پیغمبره کدا خلک ستا خبره نه مانی نو سړیه ستا نه مخکې هم ډېر پیغمبران تېر شوي د هغې هم ډېرو نه ومنلي ولقد استهزئ برسول من قبلک او یقینا ټوکې کړل شوی په ډېرو پیغمبرانو پسې من قبلک مخکې ستانه نو دې دې کې په عبارت کې تقدیر دی نو هغه صبر کړو نو تم صبر کوی پیغمبره په حق بالذین سخروا منهم نو راګیر کلا کسان لره چې ټوکې کړې منهم پر پیغمبرانو پسې ما کانو یستهزئون منهم د دیونه سخیرو منهم چې ټوکې کړې وي د دا کسانو نه په پیغمبرانو پسې ټوکې کړې وي نو ماکانو به استهزیون راګیر کړل هغه عذاب چې دی ورپسې ټوکې کولې ماکانو به استهزیون حق په معنا د نزله حق په معنا د حل حق په معنا د احاط سره دی راګیر کړل دی راغې پی قل سیرو فی الارض دام تعلق ساتي د مخکې آیات سره الله تعالی مخکې خلق تبا کړی دی نو که تاسو به کې شک کوئ لار شي وګرځئ کنه لار شي د وسپنې پیزار ځان لواخلی او د د بوجونه د د روپونه بوجې ډکی کوي او وګرځي وګرځي چې الله په کوم ځای کې خلق تبا کړی دی هغه لک پام وکړي چې الله تعالی سره څه کړی دویم سیرونو مراد سیر د مطالعه دی د الله تعالی کتاب راوړوي د الله تعالی پیغمبر احادیث مطالعه کوي تاریخ مطالعه کوي چې الله تعالی دا غوسر څه کړی قل ورته پیغمبر اسیرو وګرځئ په الارض په ځمکه کې ثم انظروا بیا وګورئ کیف کان عاقبت المکذبین چې څرنګه یو انجام ده دروغجن کوونکو حق لره ثم انظروا د نظر نه مراد نظر عام دی قتل پستر ګوان یا ثم انظروا بیا سوچ او فکر وکئ چا چې د الله تعالی دین نه منله او د الله تعالی دین ته دروغ نسبت کړی دی نو هغه الله تعالی تبا کړی دی قل لمن ما فی السماوات والارض دویم باب درې نه شروع کیږي او دا به چلیږي تر دا و دیرشم آیات ته پورې ولا چلیږي په دې کې یولس خبرې ذکر کیږي اول دلایل عقلیه په مسله توحید باندې دولسم آیات کې دیارلسم آیات کې ولسم آیات کې اتلسم آیات کې طریقې ر تعلیم ذکر کیږي درې طریقې ر تعلیم سوار لسم پن لسم شپاړسم تپری ذکر کیږي په دلایل باندې نو لسم آیت کې صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم او دلیل نقلی د اهلی کتابونه دا خلق خا که اې د مکی مشرکانو که تاسو وایئ چې دا حق پیغمبر نه دی نو د اهل کتابو چې کم حق پرس علما کرام دي دغه نه پښتنه وکي هغه برته وشي د رښتونه پیغمبر دی شلم آیات کې ورشي زجر مشرکین وته یو اشتم آیات کې تخویب اخروی دو اشتم آیات کې زجر منکرینو د کتاب ته تخویف او خروی پنځشتم آیات کې زجر په انکار د آخرت باندې نهشتم آیات کې تزهید په دنیا دو درشم کې تسلی ده په دریو طریقو باندې درې درش څلور درش پنځه درش او جواب د څلورم سوال نو درشم آیات یو یو آیات کې مونږه خبره کو خیر ده قل ورته پیغمبره دا دلیل عقلی اعترافی سکوتی ته دې تپوس کندیو به چپ شي نو بیا ته ته واپس جواب ورکړه دې ته وی دلیل عقلی اعترافي سکوتی دیو به اقرار وکي بیا به چپ شي نو ته ته بیا جواب وکړه قول ورته پیغمبر لمن د چا په اختیار کې لري ما په سماوات یا چیزونه په اسمانونو کې ول ارض په ځمکه کې لري نو بس دیو به چپ شي نو جواب به تعالی نه درکې نو ته ته جواب وکړه قول ورته لله دا ټول خدای الله تعالی په اختیار کې لري دا ټول د الله تعالی په اختیار کې کتب علی نفس الرحمه لازم کړی دی الله تعالی په خپل ځان باندې رحم کول کتب علی نفسه الرحمه دې ته وای حق تپزلی دې ته حق وجوبی نه وای دا مرته ویل په دې باندې ځان پوهه کې کتابونو کې بار بار د لیکل شوی تفسیرونو کې بیا په پوهه کې نه حق تپزلی معنی دار چې الله تعالی د خپل بندګانو لپاره په خپل ځان باندې یو شی لازم کړی چې دا به کومه او حق وجوبی دی ته وای چې زمونږ حق په الله باندې واجبې نو د انسانانو حق په الله تعالی باندې واجب نشته خو لیکن حق ته پزولی الله تعالی د خپل مهرباني په خاطر باندې په ځان باندې څه کارونه لازم کړی ته حق ته پزولی کتب علی نفسه الرحمه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې الله تعالی مخلوق پیدا کړل کتابه کتابا عنده الله تعالی د ځان سره یو کتاب ولیک فوق العرش د عرش د پاسه او پغی کداري کړی شوی دی ان رحمتي تغلب غضبي زما رحمت زما په غضب باندې د پاسه دی اوچت دی غالب دی د حجاج ابن یوسف د واقعیا مې ورته ویلی حجاج ابن یوسف هغه ډیر صحابه کرام او تابعین په شهادت باندې رسولی کله چې مړ کېده مور یې ورته خواته ناسته وه ژړلې وی ولې ژاړې مور ته ویل ولې ژاړې وی ژاړم دا چې الله به ستا سره څه کوي په دقیق باندې ژاړم وی مور وی په دې یوه خبره باندې ځان پوه که که الله تعالی مال په قیامت کې اختیار راکړي چې ته زما فیصله په ما باندې کې د خپل ځان فیصله په ما باندې کې او په خپل مور باندې کې نو زه به الله تعالی الله تعالی ته چې الله په تا باندې فیصله کوم کې دې چې دا مور مې راته ډېره قال قاری دې په مخ کې مې خلک وجلی و چې جهنم ته واچوي او د الله تعالی رحمت س... ان رحمتي تغلب غضبي د الله تعالی رحمت د الله تعالی په غضب باندې د پاسه دی د الله تعالی سل رحمتونه دي په دې دنیا کې ته یو رحمت سره پر لګل په صحیح حدیث کې راغلی دی او دا نه نوی رحمتونه به الله تعالی په قیامت کې را پرانی دي خپل او د الله تعالی پیغمبر وای په دغه یو رحمت کې دا هم دی چې مور چې بچی باندې څومره زله خوږیږي نو دا ټول هغه یو دغه رحمت حصہ دغه هم ده چې مور او پلار په بچی باندې څومره زله خوږیږي او دا نه نوی رحمتونه او مهرباني به الله تعالی په قیامت کې راپرانځي حدیث کې راځي صحابه کرام وای مونږ په لار باندې روانو په تشکیل باندې نبی له سلام او دسمات ته ورغلو بس طالبان پارڅ کې کاری بیا کنه نو والته کې وای د مرغې یو جاله و مونږ هغه پسې ورلو چې راځي دا بچی تر اخلو بچیم تر واغې سره مرغې پاسې دله او هغه کړن چې دله هغه مرغې ډیر جوت ډیر اوازونه کوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله راغې نو دا من پجا هذه به ولدی دا چا درمند کړل دی درې خپل بچو باندې دا چا درمند کړل صحابه ته د الله پیغمبر مونږ ته بچی نیولې دینه نبی علیہ السلام ته پریګ دی وې دا خو دې باندې درمند کیږي دې زله چې رب دې باندې دردي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سی ویله الله تعالی ډیر زیات مهربان دی لکه سرنګ چې د دې بچو د مور د دې د مرغیا دا پر خپل بچو باندې څومره مهربان ده الله تعالی په سونو په زرونو چنده زیات په خپل مندګانو باندې مهربان دی كتب على نفسه الرحمه لازم کړی دی الله تعالی په خپل ځان باندې رحم کول لا يجمعنكم الى يوم القيامه خامخ جمع بکی تاسو الى يوم القيامه ورځ د قیامت ته یا الی په معنی د پیسه په ورځ د قیامت کې او یوم القیامه ته ځکه وای چې دا تاب کې مبالغه لپاره دا ماخوذ د قیام نه یوم یقوم الناس لرب العالمین خلق په کې الله تعالی ته ودری لاری و پیه چې نشته شک پاره کې الذين خسروا انفسهم کسان کی هغه کسان چې تاوان کې چوری دي خپل ځانونه په هم لا یؤمنون پس هغه ایمان نه راوړي هغه ایمان نه راوړي بس تاوانی هغه سړی دی چې ایمان نه رانوړ وله ما سکنه په لیل او نهار دلیل عقلی بل دلیل عقلی ورځ او شپه دا دلالت کوي په توحید د الله تعالی باندې وله او خاص د الله تعالی په اختیار کې ما سکنا په لیلی هغه څه چې آرام کوي په شپه کې ور نهار یو خوريږي په ورځ کې او هو سمیع او د الله تعالی هر څه اوري العلیم پوی دی الله تعالی په هر څه باندې د دې ونشر په نهار ونهار ونشر په نهار د شپې چې کم چیزونه آرام کوي او دغه د ورځې چې کم چیزونه خوريږي نو الله تعالی په دې ټول هر څه باندې پوهه دی د شپې څومره خلک آرام کوي څومره چیزونه کوي الله تعالی په علم کې دی قل تو پیغمبر غیر الله آیا سوا د الله تعالی نه اتخذ ولیا ونی سمزا بل مددگار پاتوری سماوات چې پیدا کون کې اسمانونه ول ارض د مکره دا مرته ویل چې طریقې د تعلیم ذکر کیږي دا یو طریقه د تعلیم شوله په دې کې یو طریقه د تعلیم شوله ته چې خلکو ته تعلیم ورکې نو داسې طریقه دا وایه مشرکانو اعتراض کړی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې زمونږ معبودانو ته ته مددگار وایه جواب دی ات کې الله تعالی دغه جواب ذکر کړي قل ورته پیغمبر غیر الله ای غیر د الله تعالی نه ای سوا د الله تعالی نه اتخذ ولیا ونی سمزه مددگار پاتې رسماوات ول ارض پیدا کون کې اسمانو د زمکې د الله نه علاوه بل سکونی سمه زمکه او اسمان خو الله پیدا کړی دا طریقه را تعلیم شرطو درسی و د زمکه او اسمان الله پیدا کړی دی ته الله پیدا کړی زه الله تعالی پیدا کړم ستا به ستا د معبودم الله تعالی پیدا کړی ته چیرې چا بندگی کړي کانی ګټه وغیره دی نو زه اوس هغه ونی سم په اولوهیت باندې دغه عبادت وکم وهو یطعم ولا یطعم بل سوال دا وکړ چې وای توحید منل دا څه لازمی خبره خونه ده دغه ورستو سوالونو جوابونه راځي او هو یطعم او الله تعالی خوراک ورکي ولا یطعم او خوراک نشي ورکېدل الله تعالی ته ولا یطعم پرې کې د پر سوال شول والدین هم خپل مور او پلار ته خوراک ورکي نو ولا یطعم کنه مور او پلار دې هم خوراک کوي کنه او الله تعالی خو خوراک ته نه محتاج الله تعالی دا سي ذات دی وهو یطعم ولا یطعم الله تعالی خوراکونه ورکوي ولا یطعم او خوراک نشي ورکېدلی الله تعالی ته الله تعالی ټول مخلوق ته خوراک ورکوي او د الله تعالی خوراک ورکول ډیر زیات عجیبه دي وګورئ لږ سوچ او فکر وکړئ ماشو ته سوچ وکړئ مچانو ته سوچ وکړئ د میګانو ته سوچ وکړئ د غواګړو بیزو پرې ځنګلونو کې ګوره په غزونو واوره وشي په دې غرونو کې دوه غزه او درې غزه واوره وشي څلور غزه واوره وشي او په هغې کې وروره دنیا دغه ځناور دي الله تعالی هغه مړی ماران څه خوري خو لیکنه انسان دی په الله تعالی باندې پوره اعتماد نه کړی انسان که په الله تعالی باندې پوره اعتماد وکړ نو بالکل به دا په دې باندې پوه شي او بوډۍ واقعا مې ورته ویلي چې الله تعالی روزي ورکوي د بوډۍ هغه دغه تبوی او پاغي باندې به ډوړی پخولې په تبوی باندې به ډوړی پخولې ډیر عمر یو ځای پکې داسې لري چې هغه نه نه پخې ډوړی هغه ګرمیږي نه دا بوډۍ د لاس نه تبوی وغورځېدله ماته شوله وی راځه زنن ګورم دا ځای چې بدې کې څه چل چې دا بنه ګرمېدله هغه چې وکته دن نب کې چنجې دی په غځه کې او شنه پانی په خله کې ورسره څو کاله په اور باندې خو دی الله تعالی داسې ذات دی الله ډیر عجیبه ذات دی یو وظیفه ویم خپل اوریدونکو ته یو وظیفه ویم او دا زده کړئ ان شاء الله پیدا ول ډیر زیاته درکې علما کرام لیکلي دي وهو یطعم الله تعالی خوراک ورکوي د پروزی کې د برکت د پاره ډیر خلک زمونږ اوریدونکو دې پریاد کوي چې زمونږ مالی حالات نه ریخه مونږ ته کوي وظیفه وخی وظیفه ته در کوم بس دا کوي ان شاء الله الله تعالی هم حالات خکی نلسم نمبر آیات دی سوره شورا نلسم آیات الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز دا آیات هر سحر د مانځنه ورستو یا مخکې او یا کرته په توجه باندې وای او د الله تعالی نه دعا غواړي الله تعالی هم پر روزي کې برکت واچي وهو یطعم الله تعالی خوراک ورکوي ولا یطعم خوراک نشي ورکېدلی الله تعالی ته قول ته پیغمبره انی امرتو ان اکون اول من اسلمه او یا توحید منل څه ضروري خو نه دي مشرکانو ویل بل سوال ادا کو نو دا غي جواب قلو تو پیغمبر انی امرت یقینا حکم کړل شوی د ماته انا کونه چې شم دي دا اول من اسلمه اول د هغه چانه چې هغه منی توحید د الله تعالی ولا تو ولا تکونن من المشرکین او مکه گئی د ډلو د مشرکانو نه الله تعالی ته دا حکم کړی چې د مشرکانو د ډلو نه مکه او د الله تعالی توحید اول منه قل انی نهیت ان عصیت ربی په دې کې جواب درې یو بل سوال جواب د بل سوال سوال دا دی چې که د الله تعالی توحید ونه منې نو څه نقصان به دې وشي مړه دا څه دومره ضروري خبره خو نه ده که وای نه منم نو تباه کوي مې څنګه ضروري خبره ده غر کوي مې جهنم ته مې ګذاري قلت ته پیغمبره انی اخاف زیریګم ان عصیت ربی که د خلاف کوم د خپل رب مسله توحید ونه منم نو د سنه یریګم عذاب یوم عظیم دا عذاب د ورځې لوی نه دا عظیم یا صفت دی د عذاب د پاره ډیر لوی عذاب دی او یا د صفت دی د یوم د پاره هغه ډیر زیات لوی ورځ ده ډیر زیات لوی ورځ ده مې یصرف عنه یوم ایزن دام د پدې کې عظمت د عذاب ته پکې اشاره ده مې یصرف په من هغه څوک یصرف چې لری کړل شو عنه دا غنه یوم الدین په دغه ورځ باندې عذاب ته لرې کړلی شو نو په قد رحمه یقینا رحم وکړه الله تعالی په هغه باندې الله تعالی په موږ باندې رحم وکړه الله تعالی موږ د خپلو عذابونو نه بچ کړه الله وایي چې چانه د قیامت د ورځې عذاب لرې شو الله په مهرباني وکړله الله زموږ سره د عافیت معامله وکړه الله تعالی پر روجه خله باندې ستا کتاب وایو الله دره ته وسیله کو الله مونږ د خپل عذابونو نه بچ که الله مونږ د جهنم نه بچ که الله مونږ سره جهنم نه یو الله تعالی د غیر وسو طاقت نشو لرله الله مونږ بیکار یو الله تعالی زمونږ سره د زمونږ سره د عفو او د عافیت معاملې وکړه وذالک الفوز العظیم او دغه کامیابی لوی ده وذالک الفوز المبین او دغه کامیابی ښکاره ده چې جهنم نه بچ شولې او جنت ته لاړ شولې نو مخکې ردی بیان شوی دی په سوره ال عمران کې دا ویل شوی دی په یو سل پنځه اتیا نمبر آیات کې سورې مؤمن نه هم آیات کې هم دغه راشي په په من زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز څوک چې جهنم نه بچ شو جنت ته لاړ نو دغه کامیاب دی زنده باد دغه دی و ای یمسسک الله بذر فلا کاشف له الا هو بل دلیل عقلی په مسله توحید باندې مرض د باندې الله تعالی راولي لری کوي الله تعالی نو د بادو سر خو بادو بابا چې دی هغه نشته دی هغه نشي کولی بلکې الله تعالی دی مرستیا الله تعالی راولي لري کوي الله تعالی نو د الله تعالی نه دعا وغواړئ رد شرک په تصرف دی په دې آیات کې و ای یمسسک الله بزرین او کور سه الله تعالی تا ته تکلیف پلا کاشی پلا ونشته لري کونکي داغي زرین نکره ذکر شوی ده نکره چې په سیاق د نفي کې واقع شي نکره چې د تنوین په کې د تقلیل لپاره دی نو معنا دا شوله چې که معمولی تکلیف د تورسیږي پلا کاش پلا هونیشته لري کون کې داغي الا هو سوا د الله تعالی نه بل څوک ویم سس که به خیر او کور سه الله تعالی ته ته خیر او پیدا په هواله کل شین قدیم د دې په عبارت کې تقدیر دی و ایم سس که به خیر نو پلا رات درې پزلی د الله تعالی هغه د الله تعالی فضل او د الله تعالی مهرباني څوک نشي لري کوله ولی په هو علی کل شین قدیر در د مخکې لپاره علت دی ای یمسس کله بذرین پلا کاش پله و ای یمسس کبه خیرین ځکه په هو علی کل شین قدیر الله تعالی پر شی باندې قدرت والا دی هو القاهر فوق عباده دا دې کې بل دلیل عقلی ذکر کیږي هو القاهر او دغه الله تعالی زورور ذات دی دغه الله تعالی زور اور ذات دی قاهر هغه ذات ته وایي چې هغه مغلوب کیږي نه یو معنا هو القاهر دغه الله تعالی زور اور دی هیڅ چری مغلوب کیږي نه فوق عباده او پور تر خپل بندګانو نه فوق لفظ د دار متشابهات نه دی په دې باندې با عقیده ساتي چې الله تعالی بر دی او کما یلیق بشانه په وم اسمان د پاسه د الله تعالی عرش دی او الله تعالی په خپل عرش د پاسه دی مخکې بار بار مرته ویلی دی الاستواء معلوم استوا د الله تعالی معلومه را استوا علی العرش د استوا معنی خو معلومه ده خو لیکن کیفیت دغه مجهول دی ایمان پر اورل پرز دی او تپوسونه کول دغه په باره کې بدعت دی دا ناجایز دی دا ونه کې نو لپس د فوق الله تعالی پاتره د خپل بندګانو نه فوقیت او چتواله چې د الله تعالی د شان سره کم خایږي دوی معنی القاهر الله تعالی هغه ذات دی چې یوازې چلون کې د نظام د عالم دی القاهر هو القاهر دغه الله تعالی یوازې چلون کې د عالم دی فوق عباده په بندګانو د پاسه لري هو الحکیم او دغه الله تعالی حکمتونه ور دی الخبیر خبردار دی په هر څه باندې دویمه طریقه تعلیم قل ای شیء اکبر شهادتا قل الله شهید بیني و بینکم دا مکی مشرکانو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې وای ته د الله تعالی په توحید باندې او په خپل صداقت باندې مونږ ته یو گواه خو پیش کړه نه تاسو گواه پیش نه کا نو دا دویمه طریقه تعلیم شوله اوس الله تعالی دا غي جواب ذکر کوي په دې آیت کې قل ورته پیغمبر ایو شین اکبر شهادتن سسیز ډیر لوی دی په گواهی کې کم یو چیز دی په گواهی کې ډیر زیات لوی دی ته ته دا تاسو کړیو بغلی شي مخکې مې ویل کړم دا طریقه تعلیم ده کنه ته ته دا سی وای چې گواهی د چا ډیره زیاته لوی ده نو دی بغلی شي نو قلت تو جواب ته واپس وکړه دا طریقه تعلیم شله الله شهید بین و بینکم الله تعالی گواه دې زما استاد په میان کې الله شهید بین و بینکم الله تعالی شهادت کړی په اثبات توحید باندې شهد الله انه لا اله الا هو مخکې ذکر شوی دی کنه الله تعالی دې شهادت کړی دی او دغه سي وکفا بالله شهیدا ويقول الذين كفروا لست مرسلا دا کافران و چې ته د الله تعالی پیغمبر نه کول کفا بالله شهیدا الله تعالی په شهادت کې پوره دی که نور خلک گواهی نه کوي نو الله تعالی گواهی کړی دی الله تاسو وایئ چې گواه پیش کانو د ټولو نه لوی گواه کون کې الله تعالی دی الله تعالی په خپل توحید باندې گواهی کړی ده نو د خپل پیغمبر پر رسالت باندې گواهی کړی ده او دغه سره قران کریم په صداقت په صداقت باندې هم الله تعالی گواهی کړی ده گواهی د تنور څنګه پیش کمه قول ورته پیغمبر ایو شین اکبر شهادتن کم چیز ډیر زیات لوی دی په گواهی کې نو دی بغلی شي نو تو ته جواب ورکړه تو ته الله شهید بین و بینکم الله تعالی گواه دی زما استاد په منځ کې و اوحی الیه او وحی کړل شوی د ما ته هاذ القرآن د قرآن کریم و اوحی الی هاذ القرآن دا په دې کې اشاره شوله دی ته د الله تعالی د شهادت په کم ځای کې دی قرآن نه واخله کنه په قرآن کې دی نو په دې کې ذکر د شهادت د الله تعالی دی و اوحی الی وحی کړل شوی د ما ته د قرآن کریم لئنذرکم به دې لپاره چې زه یره درکم تاسو ته په دې باندې ومن بلغه او هغه چاته چې ورسیږي او تر قرآن کریم د قیامت پورې مخکې تاسو ته ما په یو ځای کې ویل یعلمهم الکتاب والحکمت نبی صلی الله علیه وسلم د ټولو معلم دی تر د قیامت پورې نبی علیه الصلاۃ والسلام معلم دی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام معلم د سره چې بلواسطه نبی علیه السلام زمونږ استاد دی ځکه چې د نبی رسول الله والسلام نه زده کړه صحابه کرامو کړی دا بیا تابعین بیا تبع تابعین بیا اخر مونږ تر رسیدلې ده و من بلغه او زه ير ور کوم هغه چاته چې ورسیږي تر قرآنی کریم و من بلغه او بل دا و من بلغه در عرض کې پرې باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر دی اخیره پیغمبر تر قیامت پورې و من بلغه او دا قرآنی کریم دا اخیره کتاب دی بل کتاب بنرازی نو دا آیات دلیل شو په ختم نبوت باندې انکم لتشهدون آیا تاسو دا خبره منئ ان مع الله چې یقینا د الله تعالی سره دې ذکر شهادت نه مراد استفهام د زجر د پاره دی تاسو دا خبره گواهی کوئ آیا تاسو دا خبره منئ چې د الله تعالی سره حقدار د بندګۍ نور شته نو دیو بغلی شي په دې کې نو قلت تو لا اشهد ګوره که تاسو ور دې خبرې گواهی کوئ او دا منئ نو زه سره نه منم دا الله تعالی سره بل څوک حاجت روا نشته لري دیو به چپ شي دا طریقې ر تعلیم دي نو ته ته بیا دسی وای قلو ته پیغمبر انما هو اله یقینا حقدار د بندګي خو یکیو ذات دی و انی بر و اننی بری او مما تشریکون او یقینا ز ځان پاک ساتم دا څنګه تاسو شریک کوی د الله تعالی سره اننی بری اون ز ځان پاک ساتم او زه پاک یم زه جدا یم بیزار یم دا څنګه تاسو شریک کوئ د الله تعالی سره الذين اعطيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون ابناءهم خلاصه کې مرته ویلو چې دلیل نقلی د حق پرستو کتابیانو نه د مکی مشرکان ویل چې ته د الله تعالی پیغمبر نه د قران کریم د الله تعالی رښتونی کتاب نه الله تعالی وی تاسو په يهوديانو کې کوم حق پرس علما دي د غینه ته پوسو کې هغه برته وي چې دا رښتونه پیغمبر دی دغه په تورات او په انجیل کې د پیغمبر تذکرہ راغلی و الذين اتيناهم الكتاب کسان چې ورکړې مونږ هغه ته کتاب یعرفونه پی جنی حقانیت در پیغمبر یعرفونه پی جنی صداقت د توحید د الله تعالی پی جنی صداقت در قران کریم کما یعرفونه ابناهم لکه سرنګي پی جنی زامن خپل عمر رضی الله تعالی عنہ د عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ نه پوښتنه کړې و دا يهودي او بیا ایمان نه وړو رضی الله عنه وی ته د نبی رسول الله ډیر پیژنې که خپل زوی پیژنې ډیر وی صحیح خبر راته وکړه نو وی داسې د الله تعالی د پیغمبر زیات ځکه پیژنم چې امین د اسمان امین د ځمکې ته وحی راوړی ده جبرئیل علیه السلام نبی علیه السلام د ځمکې امین دی او ما ما پیژنم چې دا حق پیغمبر دی پاتې شو زما زوی و ابنی لا ادری ما کان من امه ما تر دې پته نشته کېدې چې مور یې څه خیانت کړی د زوی په باره کې ماته دومره یقیني او دی بلکې خو زه ویلی شم دا د الله تعالی پیغمبر دی ولی امین د اسمان امین د ځمکې ته وحی راوړی دی او ما وپېژانده په هغه صفاتو باندې په تورات کې هم دغه ذکر شوی او کېدای شي د د دې بچی مې چې پیدا شوی دی کېدای شي مور یې سخت سغلا کړي او مور یې چې ثبتکاري کړي الذين اتيناهم الكتاب اکسان چې ورکړی موږ هغه ته کتاب مراد نه تورات او انجیل یعرفونه او پیجی پیجنی مخکې الله تعالی ویل خسرو انفسهم دې آیات کې سبب د خسران ذکر کړي سبب د خسران دی پرې آیات کې رب تیر ما قول سره دا شو ومن ازلم څوک دی لوی ظالم من دا چانه استفهام انکاری معنی دا شوره چې دین لوی ظالم نشته چې جوړی په الله تعالی باندې دروغ او کذب بی آیات یا دروژن غنی آیاتونه د الله تعالی او کذب ابترا علی الله کذبا په الله تعالی باندې دروغ جوړی د الله باندې دروغ جوړول څه مطلب دی یعنی نسبت د شرک کوي شرک کوي او بیا د هغې د جواز نسبت الله تعالی ته کوي د شرک د جواز نسبت الله تعالی ته کوي دا سره ابتر علی الله کذبا دوی معنا په سرینو ذکر کړی ده مم معنی ابتر علی الله کذبا چې داوا د په دروغ د نبوت داوی کوي نو دی په الله تعالی باندې دروغ جوړ کړل یعنی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود الله تعالی پیغمبر دی الله تعالی را لېږلی دی اوس که بل څوک د نبوت دعوی کوي نو دای په الله باندې دروغ جوړ کړل ځکه الله تعالی پیغمبر نه را لېږلی او دای ځان ته پیغمبر وای او کذب بیااته او یا دروغجن غنی آیاتونه د الله تعالی او کذب بیااته یا آیاتونه عام دي مراد تنه توحید ده هغه آیاتونه د توحید مراد دي او یا تی آیاتونه د قران کریم مراد دي ان یو انه لا یفلح الظالمون دغه دوه ډلې چې د مخکې ازلمو ممن ابتر الله کذبا او کذب بیااته دا دوه نشي بچ کېدل د عذاب د الله تعالی نه انه لا یفلح نشي نشي بچ کېدل از ظالمون ظالمان د الله تعالی د عذاب نه د الله تعالی د عذاب نه د خلق بچ کېدل نشي بلکې الله تعالی بوله سزا ورکي الله تعالی بوله عذاب ورکي